کسان شاته مینس کې کړو زنانه شاته یو غونډه و زنانه هم جهاد ته بولې هغه شاته یو غونډه و هغه په دې غونډه باندې یو څو کس محافظین ورته ودرول هغه په دې غونډه کې محفوظ وساتل چته زره کسان رالو ابو عبیده درې صفونه تیار کړو خالد بن ولید صاحب راغ ورته ابو عبیده درې صفونه دی ولې تیار کړی دي وای هغه شپېته زره دي موږ دوه دېرش زره یو قرآن دا وضاحت کوي چې زو کافر نه به یو مسلمان نه تختی پس شپېته زره موږ دومره یو ټول به جنګ ته وځو هغه ورته وی چې ابا عبیده امیر یې مخالفت دی نه کوم لیکن جنګونه ما ډېر کړي دي زه یو مشوره رائے لرم پیش کوم یې که منې ډېره به ښایي درته وایي څه وایي ته چې دا شپېته زره کسانو مقابلې ته دا دوه دېرش زره ټول وباسې تر ماښامه به موږ وجنګېږو دا شپېته زره به ټول کوتره کو ختم به یې کو ولې سبا ته هم موږ جنګ نشو کولی ستړي به یو هغوی لس لاکه دمه فوج پروت دی د هغې مقابله به څوک کوي زمونږ ډېر غیرتناک یو سبا هم تر ماښامه وجنګېږو هغه به دوه لاکه فوج راوباسي په درې مورز دوه لاکه هغه نور روباسي بیا به څوک جنگي منګه ډیر تکړه یو په درې مورز به مو جنگي کو خیر دی شپه ورځ به پزانی وکو ولی سلور مورز هغه دوه لاکه نور روباسي بیا څوک جنگي ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کوم څه خبره ده څه چلو کم وای زما رائے کمانه نو زه به اوس د شپېتو زرو کسانو کافرانو مقابله په دېرشو صحابو باندې کوم خالد بن ولید دی غدا نوم چې یادېږي داسې نه دی زبر دیر شو کسانو باندې د شپېتو زرو مقابله کوم هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي ته خو دا صحابه بې ځایه هلاکې خالد بن ولید ورته وای کزه صحابه خلاکوم ځان به مخکې هلاکوم منګه ډیر شو عرب ټول شهیدان شو لیکن شاته لس لا کلخکر کې به شکست ګټ شي اب وای چې دا سره کم خلک دی په دیر شو کسان شپې ته زره کسان ته شکست ورکړل وینه نه داسې خونه شي کېده ابو سفیان پاسې دو ورته وای خالد بن ولید ستا جذبه ډیره زیاته ده بیا داسې وکا چې د زرو کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي کنه نو شپېته کسه تاسو شي غي بس شپېته زره شي وای زما راي خو ډېر کسان دي خو تاسو داسې وای زه شپېته کسان مو باسم आवाज وکړه دورار ابن ازور دی پاسېږي یره دا دورار ابن ازور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید او دا دورار ابن ازور په واځ ځان نیولید درار ابن یزور هغه سړی دی چې په یوازې تړه ځان باندې د شپېتو پهلوانانو مقابلې ته وتی و هغه شپېته راوتی و بیا شپېتو مقابلې ته ووته اتلس یې پکې مردار کړه او دا دولس ترې نه وتښتېده بېرته ډېر لوی پهلوان او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنګ ته وتلو خلک زغرې اغوندي جنګي ټوپۍ په سرۍ ده به قمیص ویستو میدان ته به وته وای چې د کافر په زړه کې دا چرته رانه شي چې ګنې دوران ابن حضور به چرته زغر اغوستي د قمیص لاندې پټه چې په ما زړه ور راشي زه چې په اوس پنه باندې یقین کوم وای ولې په خدای یقین نه کوم بیا به جنگ ته وته دا سی یقین لرلو او د واقعي وګدي دي خدا تقریبا سلور کرتی بندي شوی دی یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې یو سلو اتیا کسانو په یو ځای د تورو گزارونه وکړه او یو سلو اتیا توري ولګېده لیکن بیا هم زخمی پاتې و بیا په جیل کې پروت زخمیونه خدای جوړ کړه ان تاکیه خدای فتح کړه بیا را خلاص شو ډېر یو عجیب سړی درار ابن ازوری نامه ده په دغه وخت کې د خورم ځان سره جنگ تراوسته و دا غي نامه خولت ابن ازور و خولت ابن ازور نو خورم دومره غیرتناک و چې دا یو ځل بندای شو چې کله بندای شه کافرانو نیولې و کافر کا کافر مو غیرت ور کړیرو هغه په خزو باندې گزار نه کو نو دلته په مینس کې د خزو جهاد شروع کا او په کوتک باندې نه کسان کافران مردار کړ دي خولت ابن ازور نه کسان بیا ورپسې دا اورور خالد بن ولید راول سره هغه خلاص کړي نو درار ابن عزور پاسر نو بکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابی بکر پاسر اکرمه ابن ابی جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړو ډیر کلک مجاهد په دې کې به شهید شوی دی غم پاسر خیر هغه تاریخ متعدد نمونه راخستې شپې ته کسان تیار شو چې کله مقابله ته وته سبي جنگ شروع شو خو خالد بن ولید صحابه ته کوم ټول شهیدان شو زمنګ مدد ته بسوک ناراضه بس صرف سیل کوي تاسو درې میله کې کافرو فوج پروت دی لسلا کا درې میله کې صحابه کرام دوه در زره پراته دي دا شپېته کسان یو نیم میل ته ورله هغه هم چې د شپېته زره کسان یو نیم میل ته رااله یو نیم میل مینس کې جنگ ونه خط تر مازیګر ټیمه پورې د شپېتو کسانو د شپېته زره فوج مقابله وکړه لیکن د مازیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نه شو خو یو یو مسلمان به ښکارېده ولی چې استه به داسې لرې دوره ورکړه او بیا به په صفونو وردن نه شو نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی هغه ښکاره شو خو چې د مازیګر ټیم شو نو بلکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو ابو عبیده صاحب لخر ته امر وکړ چې بس تیار شئ زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي ورځئ پې ابو سفیان ورته چې نه خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو مونږه خبر نه راغلی تاسې به هغې پورې مونږ پسې نه راځئ د ماښام ټیم چې هغه شپېتو زره کسانو ته دې شپېتو صحابه کرامو شکست ورکړ هغوی وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی لاس باندې سورو چې راغی صحابه را روان دي ستړي ستومانه چې یې وشمارل نو شل صحابه ورسره دي څلوېښت صحابه ورک دي خالد بن ولید سر ټیټ کوی ژړل وایي زه به خدای ته څه جواب ورکوم عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا دا څلوېښت صحابه ولې شهیدان کړي دي ابو عبیده صاحب ته وایي په دې شپه باندې راته سل قربانۍ والا کسان راکه یا به زه د خپل څلوېښت کسان را خلاصوم او که شهیدان شهیدان به د میدان نه راوباسم او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم ابو عبیده صاحب ورته وایي ته ډېر ستړی زه به ستا په ځای لاړ شم وایي نه زه خپله ځم واپس باز باندې سور شو او سل کسه د قربانۍ ورسره شو میدان جنګ ته یو نیم میل ته ورله چې ورله هغلته ګوري چې کافران شمارل پنځه زره کسان مردار شوي په دې ورځ باندې کافران شپېتو کسانو باندې پنځه زره چرګوړي هم څوک نشي حلالولی ښه دا یو امداد د خدای دی چې پنځه زره کسان یې مردار کړي چې صحابه یې وشمارل لس کسه ګلان صحابه شهیدان پراته وو هغه یې ترې نه راوچت کړه او د مسلمانانو صف ته یې راولېږل دفن یې کړل لس هغه وشل دی و دېرش شو دېرش کسان ورک شو ملګرو ته یې وي چې رڼا ولګوئ د کافرو په لښکر ورځئ یا به مونږ ګیریږو یا به د خپل مرګري خلاصو دا بندیان شوي چې کله په هغې طرف روان شو نا وراغی هسې څه غرونه راله د آسونو شڼا یې واورېده چې ورنږدې شو چې وایي کاته ناخوانه ګوري صحابه کرام را روان دي پنځه کسان دي ورته وایي کم خوا تلي وایي وایي چې کله کافرو شکست وخوړو نو موږ کافرو پسې وو په دشتو کې نور هم پکې وژلي نو پنځه یې شغی و دېرش دی و پنځه پنځوس پنځه کسان ورک شو دا بندیان شوي وو په دې پنځو کسانو کې هغه درار ابن عزور هم بندي شوی چې ما درته ویل چې لنډغر به میدان ته وتو هم بندي شو ټوله شپه خالد بن ولید د ژړا د لاسه خوب ونه کړ چې زه به خدای ته عمر فاروق ته څه جواب ورکوم چې تا دا لس کسان ولې شهیدان کړي او دا پنځه کسان درنه ولې بندیان شوي دا غم اوس وګوره دومره ایمان مضبوط دی پنځه زره کافران مردار کړي او لس کسره د شهیدان شوي دي خو بیا هم غم ورسره دی نو سبای ټیم چې شو هرقل بادشاہ ته استاد لاړ چې زمنګ نه 15000 مردار کړی دي او داسې مسله پیښه شو هغه دیش پته کسان جنگ تر ایستي دي سچلو کړی سره هرقل بادشاہ ډیر غوسه شو خبر راولې ګوې دا پیسې لګي نور مرتضی ته کې استاد یولې ګي دا مسلمانان غریب دي کې پیسې قبول کینو جنگ بپری دي نبی خبر راولې ګا وای که تاسو چرته جوړه کوي نو موږ به هر یو ته ډېر ډېر پیسې ورکو او دا روغه را سره وکړي ابو عبید بن جراح ورته وی چې ما د تدری خبرې کړې دي یا راس ایمان وروړی یا به ټیکسونه راکوي او یا دا چې جهاد ته تیار شي بل خبر نشي کېږي هر غیرت مزخه شه کله که خبر چې وکړه کفر ډاریږي که سسته سسته دی ویل کړه په کفر پتا راځي نو د دې وجنه درېیمه ورځ شوه، دا یوه ورځ ډزو نه شو، بند نه شو. درېیمه ورځ شوه، دیارجان بادشاه ته چاوي د کافرو مشر ته چې په دې مسلمانانو کې یو سړی دی خالد نامه ده دا خالد چې بندي نه کې کنه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیابې دی نشي دا بندي کا نو هغه ورته وایي چې دا په څه طریقه باندې کوم دی ډېر زړور دی استاد یې اولېږه ورته وایي چې زمونږ د ارجان بادشاه ستاسې فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي هغه دومره زړور دی چې مسلمانانو صف ته زمونږ صف ته دننه راځي وایي د جبلې نه سهیم غسانی ور ولېږه آواز یې وکړ چې ستا سره مسلمانانو مشر سره مې کار دی حضرت ابو عبیده بن جراح سے برو ته چې مشر یې زیم پاکستان هم سره ابو عبیده وای نه نه تاسو کې خالد نوم یو کس دی وای خو زمونږ مشر نه دی زمنګ مشر خو ابو عبیده دی زه مشر یم وای نه نه فوجي مشر درته یادوم چې کم د جنگ مشر دی خالد بن ولید وروته پیسې خبره ده وای دیرجان بادشاہ وای چې خالد بن ولید په لاس باندې رسول حکومت او چې تاسو څه شرایط معنی زې منم در سره خراشه ته غوخته او ورته ډیره خلا ابو عبیده صاحب ته ما سره اجازه راته وکړي که تاسو اجازه دې زوردم او ورته وایي دا دوکه ده شهید کوي دي ورته وایي یا به ما شهید کوي یا به زه هغه پنځه کسه بندیان را خلاصوم په یوازې ځان به ورځم په اس باندې سور شو کافر مخکې دی ورپسې دی درې میله مزلې وکړه کافرانو په اټک راغی لس لاکه فوج پروت لس لاکه شپېته زره پاټک کې ده ته وایي کوز شه د اس نه، مخکې دېرجان بادشاه ناست دی، دلته موږ په اس باندې سور سړی نه پرېږدو. دی ورته وایي زه مېلمه یم، زموږ عربو کې رواج دا دی چا ته دعوت ورکول شي مېلمه څوک بې عزته کوي نه د سورلۍ نه نه کوزوي، زه به هغې ځي پورې په خپل اس باندې ځم. هغه جبېله نه یې تپوس وکړ وایي موږ خو رومیان یو ستاسې په رواج نه پوهېږو، ته خو عرب یې که نه دا رښتیا وایي؟ وایي او رښتیا ده هسې د مېلمه څوک نه بې عزته کوي. بس په اس باندې تېر شو د پاټک نه. دویم پاټک راغی وای مخکې ډیر جان بادشاہ ناس دی مخکې اجازت نشتا دا ورته بیا دا خبر کړه ډیر ظالمان وای نه نشي کېدای اس نه بکوزیږي اس نه کوس کاسې دلته وتاړه تور راويست او پزمکه باندې د امصا په ځای لګول روانو پنځلا کا فوج دی خوا ته سیل تولار دی پنځلا کا دی خوا سیل تولار دی خالد په منځ کې تیری رضی الله عنه حیران دي چې دا سره کم سره دی چې موږ شام ته فوج لیګو د الله سره چې دومره کسان پکې وجل کیږي دینه مخکې یو جنگ راغلی او په هغه جنگ کې یو څلوېښت زره کافران د وژلي خالد بن ولید یو څلوېښت زره کسان یې مردار کړي نو هغه شکست هغوی ته یاد و نو ځکه هغوی خالد ډېر پېژنده چې کله ورسېده داسې یو د سرو زرو کرسۍ پرته وه خوا کې بله د سرو زرو کرسیو په یو دیرجان ناست دی لرې لرې فوجیان پیرې ته ولاړ دي قالینې خوري دي او سم بادشاهي ځای ورته په دشته کې جوړ کړی دی ده ته وایي په دې کرسۍ کښېنه هغه دیرجان بادشاه عربي لږه لږه یاده و رومي و د دې کرسۍ ته لته ورکړه لرې غورځوله او ورته وایي موږ تا ته عزت درکوو ته ځان په زوره بېزته کې دی ورته وایي د سرو زرو ناسته دا زموږ عزت دی خو په آخرت کې دی دنیا کې مسلمان ته د سرو زرو ګوته استعمالول ناروا دي پاته لا دا چې د سرو زرو په کرسۍ باندې کښېني دا موږ ته روانه دي لندې کېناستو او تورې پتې کې کې ورکړه کېښوده خبرې ورسره کولې ورته وایي چې تاسې مشرانو ته به پیسې درکم جوړې به درکم پټکي به درکم توري به درکم ځئ واپس خپلو عربو ته لاړ شئ زموږ شام پرېږدئ جنګ مه کوئ دی ورته وایي موږ ته رسول الله درې خبرې کړې دي یا ایمان راوړی ایمان راوړي نو هغه ورته وایي چې نه نه ایمان خو نشم راوړی وایي دویمه دا ده چې بیا ځئ واپس لاړ شئ موږ ته ټیکس رالیږئ وای نه دام نشي کېدی وای چې نشي رسول الله مونږ ته بل څه خبره نه خودلې بیا راته جهاد خودلې بیا جهاد ته تیار شو د دې خبر سره بادشاه غوسه شو داسې پورته شو افوجانو ته وی تاسو لورته ګورئ دا خو دوکه وه په خالد بن ولید باندې هر طرف نه منډې شروع شوې د توره راوېستا فوجانو ته وایي چې زه خو به شهید شم زه ځان نه تېرم خو ستا سره باچا سر به مخکې قلمي باچا سره خو توره نه و خو امنیت کې ناست باچا چغې کړې چې څوک مخ د بادشاه مینه په د باندې رااله ورته وایي چې خالد ستا د غیرت مې ډېر خوښ شو زما اراده ده تا سره رورولي کوم که زه ستاسو مسلمانانو کې بندي شم ما به خوشې کې که ته موږ سره بندي شې زه به دې خوشې کوم ډېر غیرت مې ستا خوښ شوی ما سره رورولي وکړه راسې داسې راوګد که ورته ده ورته د لاس داسې لیکه که وایي د کافرو د مسلمان رورولي نه شي کېدی ته ایمان راوړه مسلمان شه ستا په لښکر کې به زه د غلام په حیث جنګېږم زه به ستا یو غلام یم خو مسلمان شه هغه ورته ایمان خو نشم راوړی خپل سر باندې یو ټوپۍ پرته او ملغلرې پکې پیلل شوې وي هغه راکوزه کوي زما دا جنګي خولۍ بیدوه دا واخلئ تاسې په سر کوي ستاسې دا ټوپۍ ما ته راکړئ دا به زما ورته یو تحفه شي سره خالد بن ولید ورته خپله ټوپۍ ورکړه دا واخله او د کافرو تحفه موږ ته قبوله نه ده ایمان راوړه بیا به یې تحفه قبوله کړه هغه حیران شو فوجانو ته وی چې دا غیرت زما خوښ شوی دی چې څوک نوب تم ګره zarar او نه رسوي روغ جوړ به بیرته رسوي خپل مسلمانانو ته خو د ما ته تحفه را کړی دا زما تحفه نه قبول کړي زما سره د 15 بنديان پراته دي هغه 15 بنديان ما په تحفه کې خوشي کړي ور سره خوشي کړي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د پنځو مرګرو سره چې کافرو د صف نه وځي لوري دینه چې مسلمانانو ولید چې مرګري راخلاص شوی دي نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهليل والتكبير والصلاه على البشير النذير یو دو در زر صحابه په جګ आवाज باندې چغي وهل چې لا اله الا الله لا اله الا الله تهليل لا اله الا الله تویل کی درې مورز د جنگ رااله بلکې درې منا هرقل بادشاہ وی چې نه ورځ جنگ مکوي نه ورځ سوله او شدي خو مسلمانان دمه پراتریا خوندما کافرو 15000 مردار شي صحابه کرام لږ شهیدان شوی نه هم ول کې لسم ورځ چې کله جنگ جوړ شو دان اوس هغه دویم ورځ د جنگ کیږي دیارجان بادشاه ډېر غوسه شو ویل یې چې دا ځل دا شپېته زره به جنګ ته شروع شي په منځ ورځئ دوه لاکه کسان په خیر طرف ورشئ دوه لاکه کسان په چپ طرف ورشئ هغوی پنځه پنځه زره کسان په ښي طرف دي پنځه زره چپ طرف دي د دوه دا دوه لاکه په ښي طرف ورشئ دوه لاکه په چپ طرف او ټول جنګ ته وځئ په ښی طرف کې عبدالرحمن ابن بکر او په چپ طرف کې حضرت درار ابن ازور چې بندي شوی او د فوج مشر کړو پنځره کسانو په دې طرف دوله کسانو حمله راوړه لیکن درار ابن ازور داسې جنگ وکاو مرګروي چې هغه دوله کسانو ته شکست برته ورکړو تختیره ته خو په خی طرف باندې چې عبدالرحمن ابن ابي بکر مشرو هغه باندې چې دوله کسانو حمله راوړه حالت مسلمانانو کې شکست ګټ شو چې څه کس ګډ شو نو خی طرف له لخر پکې رادن نشو حتی کې چې لخر رادن نشو دی وخت کې خزم جهاد کړي دا شاته غونډي تم کافرانو مسلمانانو را نږدې شو دغه خولت ابن ازور چې دولار ابن ازور خور وا تاریخ لیکي چې دی کوتک په لاس باندې مخ تر مسلمانانو ولاړو د مسلمانانو اسونه وای په کوتک وهل ورته ولې برته او بعض زنانه او ماشومان بچي صحابو ته نیولې چې دا چاته پرې چې تاسو تخته نو دې غیرت برته صحابه را تاو کړو او به شکست برته کافرو ته ور کړو لیکن بیا دولا کا کسان رال درې ورځې په دې طرف په خې طرف کې شکست ګټ شو بیا دې زنانه او دا برته چې جهاد وکړو او کافرانو شکست وخړو حتی کې غیم دولا کا کسان برته شکست شو شپراله درې مورز جنگ تیار شو دا یو لسم ورځ ده اوس دا درې مې ورځې جنگ باندې دیار جان غوسه شو پاسه د چوکۍ نه اوس به زه خپل میدان ته وزم تاسو سره کم خلک یو مشهور بادشاهو لوی پهلوانو هغه ته وی چې دا ځل میدان ته خپل وځه او د براز اعلان وکړه کېدای شي خالد بن ولید مقابله ته راوځي نو هغه سره پهلواني وکړه چې دی پکې ختم کړي نو بیا به څوک پاتې نشي اگر هغه میدان ته ور دومره غټه تنې خاوند وي صحابه فرمایي چې د مونږ کله ول د مونږ کې یو غر دی دومره غټو څو غزه اصل لرلو چراغ اعلان وکړ البراز البراز مخه تروزه سو خالد بن ولید اعلان وکړ چې مقابله ته سو کوزي نو پدې کې حضرت درار ابن ازور رضی الله عنه هغه صحابي لندغر میدان تراغه وای ما ته اجازه ته کې مقابله ته بزوزم مخه خور سره وشوا هغه میدان ته وېست خو به عربو کې ورواجو چې پهلوانان به اون خطا تر سوی چې یو بل وجلی نو یا تختیدلی نو بل څوک به مدد ته نه راتلو دا یو رواج ګړو دای دواړه په پهلوانۍ باندې شو درار ابن ازور وی چې ما په حمله ورلا دومره عظیم کافرو او داسې زغری اغوستې وي چې ما په گزار کو نه توري دا خله چې کوم دی پڅ شو پس غره ولګیدا لیکن په داس تاثیر نشو پوه شم چې د سر اوس چل کول غواړي اثر عطاو کو شکست یې وخوړ چې کله اس منډه کړه د کافر دا خیر لاغه چې دا سړی اوس ماته خلیو تختی هغه د شاده خوانه ورپسې شو اس خو ډیره تیزه منډه وای نو چې کله داس منډه تیزه شو تیزه شو حتی کې کافر را نږدې شو چې د کافر د اس خله د تر رسیږي په د توري گزار کوي د د اس داسې نزا د قیزه راټینګ کړه دا نزا شا طرف ته وستا چې شا ته وستل ته خو اس په ډیر تیزی کې را روانو د خو ځان داسې را بریکی هونیو نو هغه چې داسې راغی د دا نیتو چې سینې ته بزما د نزا ور برابر شنو بوټه به تیوزي چلے ورسکو پا کافر ډیر لوی جنگی سړی او ځان تینا تاو کو اس سینا او لګی دا اس زه په مردار شو کافر خو کافر بچو نو د توای چې ته عربو دوکا ته خو عربي ته څنګه دوکا کې نو دا ور توای ته جنگ تر غلې ته خبر نه الحرب خدا جنگ ټوله دوکا دوکا دا جنگ کېو دوکا نه مانی نو کافر ور توای چې ستا دوکې څه فائدہ تا تا وکړه زه خو بچیم وای زما دوکې دا فائدہ وکړه راته او شور پسې نو هغه سره اسنو د سره اسنو به کافر مردار کړ چې کافر مردار کا نو بیا ورکوش شو او سره ته پرې کا حلال کا هغه سره ته نراوړ مسلمانانو ته حکم جامع چا غوستي وي زغری وي هغه ته نويستي هغه امر واخستي او دا رسول الله امر کړو چې من قتل قتيلا فله سلبه چا چې یو سړی مردار کا دا خپل غنیمت چې کم دغه دم دغه غازی کیږي بل چاته په کیسه نه هغه خپل لکه مثلا ته یو چا باندې امریکایي باندې ورلې هغه سره پلاس کې وسلا وا چې دا تاونی وکړه دا ستا کېږي دا بیت المال ته نه رسي یو داسې عام خاریونی ول شو هغه کې به ډیر شي نه پاتې شو نو هغه ډیر شي نه بیت المال کې تقسیمېږي او سب مجاهدینو تقسیمېږي سب بیت المال ته یو سس هغه به لې سره یو دا چې تا خپل یو کافر مردار کو کوم مسله او کوم جوړه او ست پاتې شو پیسې دا ټول ستا کېږي چې چاته ورنکې دا بستای بیا نو د دې وجنه هغه شکست وخړو زرین دا دیارجان بادشاہ نورم غوسه شو چې زما غلو فوجي مردار ک اعلان وکا چې سبا تبا تاسو دولا کا فوجیان په غونډیو باندې او چې مسلمانانو صفونه ودرول نو دولا کا کسان م په یو ځای باندې غشي خوشي کوي چې دا دوه لاکه که غشي لاړ شي نو کافرو کې به شکست ګټ شي نو دوه لاکه کسان به نور حمله وروړي وربان درې صفونه مسلمانان ولاړو یو لاک په یو غونډۍ باندې کافر یو لاک په بل غونډۍ په یو ضربه باندې سبین ور خطو سره غشي را خوش کړو حتی کې په دغه ورځ باندې په یو ټیم کې په یو ضربه سره دا وسوا صحابه کرام سترګي وته دغه باندې غشو باندې وسوا او د دې وجنه دې ته یوم التعویر ویل کی تعویر د عور نه عور کوک سترګې ته وای په دغه ورځ باندې صحابه کرام سترګې وتلې وین یوم التعویر د جنگ ورته ویل کی سخت شکست صحابه کرامو کې صفونه مات نکړه لیکن دومره زخمیانو شهیدا شهیدانو سره بیا هم صفونه مضبوط وساتل ماخام ټیم او الله مسلمانانو ته لار برابروله دا غي د خلکو نه یو سړی نه سوارو یو عالم راغی ابو عبیده صاحب توای کتا سي ما منای او زما تصدیق کوي او ما تامان را کوي زنن مسلمانانو کې وغټ شکست کافرو کې وغټ شکست درته غړوم ورته وای تسنګ د ذکر راجز برا پورته شوی وایي زه په خاریه کې اوسېدم د دې لخر چې راغی چوری ګټ کړ زما د زنانو بې عزتي کړې ده زه د دې بادشاه ته ورغلم چې زما بې عزتي کړې ده زما یې اسغم ونه خوړو اوس مې زړه کې د اراده را د خلک په ما ډېر اعتماد کوي زه دوی لوی ملا یم چې زه څه ورته وایم زما مني نو لهذا زه استاد سره پټ ملګری یم زه به دوی ته غټ شکست ورکوم وای څنګه وای زال تزم هغه ته وایم چې بیګا تر شپې مسلمانان حمله کوي تاسو به د شپې نا وخت ټیم کې دا کافرو د درې ملي په اندازه کې نږدې د زرو اسونو یو ضربه داسې تیر کوي چې اسونو شنا غوي واوري او ګردونه وګوري خو نور بیرته ترا تختی راځي ته چې غیر مونږ کې وای ښه هغوی ته لاړ او ورته یې وویل چې بېګا ته شپه کې صحابه کرام په تاسې حملې اراده لري او زه ورغلی وم زه ستاسې جاسوسي کوم دی خو د هغوی لوی ملا و خبره یې منله د شپې ناوخته کې مسلمانان زر کسر کافرو د لښکر سره نږدې یو ضربه کې تیر شو واپس راله شڼا یې هغوی واورېده پوه شو چې یاره لښکر خو راغی هغوی تیار شو خو شپه وه سبای چې رڼای ولګې دا انا سوارا مولا ورغه ورته وی وای چې ما خو یې چې په تاسو به حمله وکي خو هغه صحابه کرام په در دې دریاب باندې پورې واته او شا طرف د دنتاو شټولې بندیان کړې ژوندۍ ونیول نو په جلتۍ سره په بحر پورې وځي او دا مسلمانان اونې سي ګني بیا به چې کم دنو شا طرف نه محاصره ناغي وته مون خو بلد نه یو دلته ګذر کم نه نیو به ګذر زه ورته خو دا ګذر دی نو ټول پاسون ورسوار شو نو په زرګونو کسان او هغه بوله وکړه سره دا شکست ورکول صحابه کرام بیرته راغلي سلورم ورځ شوه چې کله سلورم ورځ شوه نو دا هغه ورځ ده چې عمر فاروق صاحب ته چې خط رسېدلی او د هغې په دویمه ورځ باندې عمر فاروق صاحب نه زره صحابه کرام په اسونو سواره جهاد ته رالیږلي وو د هغې مشر سعید ابن عامر ټاکلی و هغه چې را روان شو د شام لاره ترې ورکه شو په بل طرف روان شوي عمان ته رسیدلی و عمان عمان ته چې رسیدلی و هغلته د عمانیانو څلور زره لښکر سره مخ شوي دوی نهه زره هغوی څلور زره وو په ټولو یې توره خښه کړه او ټول یې حلال کړه او د هغوی سرونه یې په نیزو کې ورکړه او د مسلمانانو صف ته راغله دا څلورمه ورځ ده اوس څلورمې ورځې جنګ شپه ده چې ابو عبیده صاحب دا ولید او تپوس یې وکړه چې دا کافرو سرونه هم د کمه کړي هغوی سره به نیزې وي د کافرو سرونه یې په نیزو کې ورکړي